کتاب الزکات هذا کتاب الزکات دا هم روان کتاب الزکات ده زکات مسائل دي د زکات احکام به په دې صفحات کې ذکر کیږي کتاب الصلات ختم شو فقها به دا ترتیب ده د اکثر مصنفین چې کتاب الصلات پسې به زکات مسله ذکر کیږي زکوت زیوت مناسبت ده د صلات سره اگر که په ظاهر شي د رژې مثبت دل شي مزه سره الميزة عبادة بدني ده رجاية عبادة بدني ده زكاة عبادة مالي ده پچار بچ پر مذب سے رجا وای او فقها زکات ذکر کوي زکه چې په قرآن پاک شی پر مذب سے متصل زکات ذکر کیږي تقریبا دوا دیش زوی اپ قرآن پاک شی متصل ذکر شوی دی کنه اقیم الصلاۃ و اتو زکاتا 32 سورہ په قرآن پاک شی دا ګرګات ذکر شوی دی فقهایا په مذهب پسې به زکات ذکر کوي درنګ هغه حدیث چې پاشه د اسلام ارکان ذکر دي بنی الاسلام ولا خمسن شهادت الله الا الله وان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات هغه شا چې هغه حدیث ارکان د ایمان ذکر شوی دي اسلام ذکر شوی دي په حدیث شا زکوت په مذهب پسې ورسې ذکر شوی ده فرضیت یا په رجانه مخ ده په دویم کول د هجرت باندې چې نبی سم هجرت وکړو په دویم کول د هجرت باندې رمضان نه مخ کنه اول د کوت فرض شو بدنه بعد به رجا فرض شولا دا ټول دې کنه په ترتیب باندې رات کو چې په مذهب په سم مرتبه دې زکوت ده زکات په لغت شه ډېر معنی باندې استعمالېږي طهارت منایا د دې پوکې نه په متن شي نه په شرح شي زکات منادو چې تملیک المال من فقير من مسلم من فقير غير عاشمي ولا مولاه تمليك المال دا ملکول دي د مول چې د مول به ملکوي ا فقير ته به ورکوي دای به چشتن کوي دا نقطه ضروري ده تملیک المال مالکول دي مول ورکول دي مول مول مراد ده کنه هغه اصل وشتمه حصہ زکوت او پس سلوشتمه دی پیدر باندې لازم ده دا غا چې ورکه سلوشتمه حصہ تملیک المال من مسلم مسلمون ته خو هغه مسلمان چې فقیر فقیر وي کنه او غیر هاشمی سید و هاشمی به نه وي ولا مولاه نه به کنه عذاب صدا مریای وي د هاشمی مولا ته ورکول نه دي جیز او منقطع المنفعت من كل جهه دا چاته چې د مول ورکوي ورکوین کې به د سره اس غاټه وټه تړلې نه وي ا د سره به کنه منفعت دې پر متعلق نیوي لکه شدا او مړه کسا شدا مړه ته زکوت نشي ور کولا زکه چې دې منفعت سره متعلق ده مړه شي ته زکوت نشي ور کولا یا اصول فروع پلور زیتا کنه زکوت ور کو یا مسیتا یا کنه زیای پلور ته نکتا کنه اصول ته زکوت نشي ور کولا زکه چې دې منفعت سره شاخ پختی کنه یا معتق البحث داری ته سکوت نه ورسې کېږي وین زادو کنه یا مکتبه دو یا ام الولدادو یا مدبرادو زکوت ورکول ندی صحیح اصیل به وي زکوت وخکنه په دې نه واجب وي په اصیل واجب وي العاقل دویام کوي دا چې کنه عاقل به وي فقهاوی په اصطلاح شاکل دا منه چې لونای نه وي کنه امیر منه هم دوی کچې شور بيدور ته ویل شي کنه پنځم اذا ملکا نصابا و ته په پر دا چې دای چشتان وي د نصاب ملک وي د نصاب نصاب یو خاص مقدار ته ویل شي کنه چې هغه به ورسته ذکر کړي اسره د نصاب سمره ده سپینه سمره ده د سویم سمره ده اذا ملکا نصابا او چې چشتان وي ملک وي د نصاب ملکن تامن په ملک کامل سره ملک مل دا منا چې یدن بیا کنه ملک وي رکبتن بیا ملک وي په کاتی بیا وي دغه نصاب او په غاڼه بیا وي د په قبضه شي وي ا د په اختیار شي وي پاشه به تصرف کړل شي کامل کته نصاب ته نه رسیدلو یو اصیل لا عقل بالغ مسلمون د اسره سستا خو هغه نصاب ته نه رسیدي زکوت نه پونه فرض او دا رنګ د سب تر سره کنه ملک وو خو ملک ملک تام نو ملک نه کیسه دا یا دند او رکبتن نه دا یا رکبتن دا و یا دند نه دا کنه بیا په دې بندا زکوت نه فرض مثلا شدا دو نکاح یې تړله دا کنه خاون سره خاون مہر وته نه مولا دا چې په مود دې مره مہر شول خو یا ورکا ورکوي نه ورکړې نه ده هغه زاری نه دی ورکړي یا نه دی پیسې نه دی ورکړي کنه کول تیر شو دوه تیر شو درې تیر شو کنه دغه ملک تام نه ده د ښه دی کنه په خپل مهر باندې ملک تام نه ده په کاتې خو دا کنه خو د پلوش نشته زکوت وی جننه باندې فرض کنه په دې ښه ده باندې ځکه چا ملک دې کې تام نه ده یا مکتب مریای ده مکتب مریای دا کنه خلق ته پیسې ورکوي کنه غاټه وټه کو د مولا پیر په باندې پر کوي د سره ډېرې پیسې جمع شوې دي کول پر تیر شو په دغه کوت نه فرض ځکه چې دا غا میر کې تام نه ده کنه دا د مولا پیر په پر کوي کنه یا مولا په دې باندې پیر دا مولا ته به درسوي یدن اددا قبضه اددا ومنه ورکبتن ادنه ده ا د شدې مہر رکبتن ادې ده او یا دن ادې نه ده قبضه یې نشته باندې تصرف یې نشته باندې یا د مکتب ولا مول یا دن خو د مکتب ده مکتب په قبضه شې ده که نه خو رکبتن نه کوي دنه ده دا دې که نه مولا ده مولا ته به رسوي نه ملک په تامه وي چې رکبتن بیا ملک وي او یا دن بیا ملک وي وحالا للحولو بل دا چې کولا په وړي که نه کولا په تیر شي کول کچېره کمری کول و رجب ربونده کېدو به چې رجب ربونده کېدل سره کنه دای ته نصاب ملک شو بل کو تا چې رجب دغه تاریخ پر سی په دغه کوتر وله یا د رجب په پینې رسم باندې ملک شو بل کو تا چې رجب په سمر سی یا رمضان اكو ابرسي بمدرسي خشاع او که چېرې که نه د میاشتې برکولې باندې دی نیو ملیک شوه د بیا هغه تاریخ ته کسی که نه کولا په باندې وروړي دا نه ده چې خامخا زکوت په پر جب شو بوسه خلک ته نه چې پر جب زکوت وبوسي هغه تاریخ پرې کې چې کوم تاریخ ته ته پیسې په لوز دی راغلی که نه امر ده و امر ده پر ده وجوبی ده امر ده پر ده وجوب شو ولکوری صلی اللہ علیہ وسلم ادو زکاة اموالکم پر کوي سزا کو تخپل مولې نبی سم امر کړه ده والی اجمال امت په دې باندې د ټول امت اجماع دو چې کا دینن کار نه کو چې زکوت فرض نه ده بلکې دغه منکر هغه کافر ده و دغه تاریخ چې زکوت نو بو شي کنه هغه یو قطعي حکم کنه هغه ملک یې خو خو آیا دن ملک وي ارا کبتن ملک نه وي نه مکتب په دې سره وته چې الحور کنه الحور په دې سره وته زکوت فرض خو فاصل بونه اختراز رولو کنه د ملک ته مخاطب کنه د ملک غره مکتب نه زکه چې دای دې معصیب نه ده نه په دې باندې زکوت نرسي اړ کې بیا ول چې ملکن تامن ملک یان نه تام والعقل والبلوح و د اشتراط عقل و د اشتراط بلوح دا مې ویل شرط چې په عقل باندې په بلیغ باندې لما نذکره دا یو وجه نه که دلیل دی وجه نه چې عدلی به مش اس ذکر کی کنه او بل ول اسلام دا ما شرط چې مسلمون بي بي دا اشتراط اسلام لان زکات عبادت زکات عبادت ته مالي عبادت ته کنه او نه سب ثابت عبادت کافر نه ا کافر نه عبادت کدای نشي عبادت پر اولین شرط اسلام د اسلام بیروري مسلمانې دی به د اسلام د ریته بر نوځي د لاباد به بکر احکام کړای شي کنه ولې بل میزه متبر ده زکوت یا متبر ده په باندې فرض دي بلکې د ځا ملکان صابن ولا بد من ملک مقدار صابه خو نسای نشته د ملک د مقدار د نصاب نه چې د نصاب انداز خو د مالک وي په دې نه کام نه لانه سلسم قدر سبب به ځکه چې نبی اسم اندازه کړه د سبب د وجوب د زکات په دې نصاب پیره هغه سبب ګرځوله د چې نصاب یې هغه سبب ګرځوله د وجوب د زکات ته پر چې نصاب نه وي بیا سبب د وجوب د زکات نشته په سړي باندې زکوت نرسي او سکن صدقتون په پنځه وسکنه چې کامي پښ زکوت نشته کله پنځه او کې ذکر کېږي کله پنځه وسکه ذکر کېږي کله پنځه یو شی ذکر کېږي کنه چې په دینه کامي مالی مشاکل چې په دینه کامي هغه سبب نه وجوب د زکات ته پره ولا بد من ملک مقدار نصابه خلاصای نشته د ملک خلاصای نشته د وجوب د زکات ته پره فرضیت د زکات ته پره چې زکوت په باندې فرض کېږي ولې صاحب چې د ملک د اندکه مقدار د نصاب نه چې د نصاب مقدار مقدار خو د سړی چشتان وي ځکه چې نبی سم اند ذکر ده هغه سبب د وجوب په دغه نصاب پیرې بل دا چې وحاله للحول ولا بد من الحول خلصای نشه د کول نه چې کول دا په وړي دا چې نن زکوت نصاب مګمل شي په تو زکوت نه فرض ده لا زکات فی مال حتی یحول علی الحول نسه زکات په داس مول شي کنه په مول شي چې سپر په باندې کول لوي وروسته ان کول ذکر کړه ده یو خدای حدیث مبارک ته ودعا کړه تقاضا ده سو کنه چې کول انداز ټیم د ویته ولانه الممکن به ولانه الممکن به بل دا چې دا کول دا قدرت رو کوین کدا په دینه ما باندې ولانه قول ممکن به مثل ما بل دا چې دا قول قدرت من شي په دسرا کنه په نما باندې په ډیرولي باندې لاحتماله على الفصول المختلفه د واجب د استعمال د کول نه په موسمې مختلفه باندې په کول شکنه ګرمي شته اسردي موسم دا د ګرمي موسم دا سپرلي موسم دا د منی موسم دا کنه او غریب دا څه چې د نرخینه په د موسمې په کنه پیره دا بدلیږي بدلیږي زنا مول په زنا موسم شکنه ډیر وی په زنا موسم شکنه کام وی لکه دا خلې کسا یا د میوه کسا د موسم سره تعلق لري کنه املټي سیزن یې ختم کیږي په دې سردی شو کنه اس په دې بلې میوه کنه د بلې سبزی و د بلې خلې کنه موسم به شری شي دارنګه تجارتي مولا د موسم تعلق لري کنه چې غنمه سودګر دي غنم بیا رزول شول او چې شمه به دو کنه غنمې به کنه هغه غنمې نه بیا فتنه به تبو شول کنه او د غنمې خروق د دونه خروق په هغه به شری شو کنه غنمې به ډېر خاصه دل درنګي جوړې موسم کسا درنګي ګړې موسم کسا ا د ه ک ه فصله سره د مسمې سره کنه د نرخې رب ته تعلق ته په ځنه مسمې شو کنه هغه نرخې نه زیات شي هغه شای قیمتي شي کنه ان ما یو کله د مول د ډیر شو کنه اسلری په مول دا کنه خو په دې موسم شي ځین شي کنه دا شي نه یاب دا ګرو کنه ګرون خاصه دي کنه یره په دوا سوا خاصه دي کنه دوګینه ګاټه کو والغالب تفاوت الاسعار فی غالب کنه تفاوت نرخه دا په دې موسم شي ا دې وجه نه دا کنه مختلف موسمینه د پتیر شي کنه کچیر د مول ډیر ول کنه شي کنه تجارت په شکل چ ډیر شي فودیر الحکم علیه اس په ګرځي کنه حکم اپا د کول باندې به درمدار ده حقیقتا نه ماته به اسنه کسي کنه دې ته به کسي چې کول په تیر شو باز دا کنه دغه تجارت په شکل وی کړی په شکل کنه دا ډیر شو ده کایو سړي کنه یو کول دا که سمو پریشه ده کنه او بالکل کنه خرڅ نه کړلو هذا سبب د نه ما چې کول د کنه په تیر شو ده بس په دا بیش کنه ډېر بل چې دا ډېر شوه دا کنه کول په تر شوه دا ګر کا نیما په جواب ته نویا درمدار د حکم په دې کول باندې ثم کیلا دنا بعد ویل شوې دي هي واجبه الفور زکوت واجب ده کنه په بیړه باندې چې تاریخ هر پیراشه فورن په تو واجب ده نه به وبوسه کنه نه په سر ته به په ګونه ګورېږي لانه مقتضى مطلق الامر ځکه چې دا فور مقتضا د مطلق امر امر په دوا قسمه ده یو مطلق ده یو مقید به کنه به وقتین ده اذا کوته ولا کنه امر هغه مطلق ته اسره ټیم نه ذکر شوه چې نن یو بوسا یا سبو بوسا یا کنه په پمپینګ شي په کیمه شي کنه دا غفور مقتضا دو د مطلق امر مطلق امر ادا تقضا کو چې لسی وبوسه خدا تعلیل صحیح نه ده چې څه کوي کوي سچ دا په بیړه باندې فرض ده کنه هغه دا وجه کده شي دا دلیل پیش وکنه چې امر خو مطلق روغله ده خو کراین خارجه نه را خارجي کراین کنه هغه نه مالي میډي کچ دا کنه په بیړه باندې مطلوب ده ځکه مطلوب ده زکوت کې فرض شوه ده ا د ف د حاجات فقراء د پر اجازه فقيرونه کنه حاجتينه په بندي پراشي کنه نه دا کنه فل حال حاجت ته فقیر کنه دا ته قضا کو چې دا کو تا کنه حل فور واجب ده ځکه چې حاجت فل کنه هغه دستی موجود ده وکیل علی تراخی او چاوی چې نا واجب ده کنه په طریقه دی وشي مولی باندې کرنی او بوسه کسب او بوسه قبل او بوسه لان جميع عمره وقت الاداء ټول عمره د وخت ادا ده کنه د نوې سره سبو او بوسه یا په بل جمعه په بل میاشت کنه قضا نه کیږي قضا وا د ته ادب ته وکړ چې زکوت یې وې سپن کې سړي ولهذا لا يزمل بهلاك نصاب بعد التفريط او دا هو وجه ده چې حالت ترخی واجب ده چې نظم من کېږي په هلاک ته نصاب سره پاس ته کنه تو کوتاهي کړل نه نظم من کېږي د مول چشتان یا زکوت زمینه ده په حالات ته کې نصاب سره په حالات ته مول سره پاس ته کنه کوتای نه پاس ته کنه تخیر نه امول چې ستان دا په دبو نه کول پیرا شو په چار خلاص چې زکوت نن ورکو کنه خو دو زکوت نه یستو نه نه یستو نه سبو یستو کنه فقیرو نه وی نه کنه خو نه یو بوسی خو نه یو بوسی نه یو بوسی کنه چې خدای شانو چې دنه کنه نصاب هلوک شو چې تکنه غلې ډک مارې ونه یو لو کنه ا ت ز م و ا ر ي ك ن ا فقير ز ك و ت ا ك ن ا ب ي ف ر ك و ي ك ت و م و ل ت ب ا و ي ا ك ن ا هنا و ي ك ن ش ك ن ا د ن ا ت ن س ا ب ه ل و ك ش ي و ر د ف ت ر و ي ك ن ا د ك و ت ي ك ر ي د و ش ز ك و ت ن س ل ك ن ا ب ي ا ز ك و ت ن خ ل و س ت ا م ا ل ي م ش ا ك ف د ب و ن ي ا د ر ك و ل ف ر ز ن و ي ك ا ش ن ن ي و ر ك و ا ن ن ي و ر ك و ا ك ن ا د ا ل ي ب و ن ف ر ز ا د و ج ن ا ك س ت ا د ن ا ن س ا ب ه ل و ك ش ي و د ز ك و ت ش ك ن ا ك و ت ي ك ر ي و ن ي س ل ك ن ز ك و ت ن خ ل و ش ي ز ك و ت ز م و ا ر ن د ا حرمت وی کنه اګه نقصان ته اګه ته ون ته چې سړی په ظلم باندې لازم کو چې په دغه باندې وینا په ځنی یو کنه وړي لازم کو یو نقصان چې کله په تو باندې وینا خو په ځنی ومنه چې دا به زب به پر کوم دا کنه دا په مو باندې شو لکه نبی صلی الله علیه وسلم پښتنې شدارې وجینه دي کنه یار کلی خپل پر اتفاقی نه وي امي سس ویلې دي دا ویلې چې تګي په ټکټر باندې کنه په خپل دا چې په ظلم الله ده چې دا غویل بن چې سمبر نقصان کړي کنه په داسې مصر شریک کې دا ویلې په ګرګاله چې غوي چېرته په ټول کلی باندې کنه چېرته ول منورو شي په ټول شهر باندې په ټول کلی باندې به دې پر مړی وشي کنه مړی دې پر بیا په کېر کې باندې پیسې کنه هغه ټیلې چې کاسوي کچې مور مو کو نه ول منورو وستلی کنه چې کی ملک ور وسلی خو دا پر کوي کنه دا ونه ملي شوی دی مشته خپل کنه قبایلی نظام ده کنه چې کلی ته ون به کنه ګرګاډه پکړی پر کوي هغه په یتیم هغه پر کوي که کونډه بیا پر کوي کنه پښه یتیم کونډه ته نشي کتلار چې بن خپل میرای رسی کنه نو چې هي آرامت مریت دا هو کنه مالی میرای دا کنه پارچه پسار ده چې کوم دولتمان وی کنه اته مالی که چې به فقیر بحر کپ دولت شي کنه ځکه چې ادم ځکه مؤنت ده یا کنه کلانګ په لیوا کا په لیوانی استه په وړي کې استه زکو ته چې دا نه منه ده یعنی په دې شې د عبادت معنا کا به غوند دا ټیکس نه منه فائدہ کنه امام شفیع صاحب نه منه ولنا انها عبادت میرو چې دا عبادت تا دا ټیکس نه ده انها عبادت زکو ته عبادت ته پروردگار په بندګونه مکرنه مکرر کړه ده ا دې دې امتحان دې پر کنه امول امتحان وکړي چې تو سره کنه مول ډېر درګوند کده خای په حکم ته ډېر درګوند کنه اته په دې باندې ځل کېږي کنه په زکوت په مول څه دې کنه کله پنځه زره زکوت رشي کله لاک زکوت رشي پر دې امتحان وکړي چې زکوت یې سره شي کده کوت کنه مول درګوند کنه او کده خای په حکم درګوند کنه دا عبادت ده او فلا تتعدى الا بالاختيار عبادت نه ده کیږي مګر په خپل واک باندې په خپل اختیار باندې کنه په عبادت باندې کنه فای پک هغه څوک مکلف کوي چې اختیار خلري چې د امتحان منا په شروع شي کړي ته په خپل اختیار باندې د چار کای شي کني شي کوي اکام ویل چې هو کنه افعاکل شتانه کنه اسره دولت قادر نه وي کامل کې سره کله کله دولت په نشي بندا کنه لګوي خاص کوي ا کلو نه شي د لبه شي نه کنه اب کنه قبل کو پیسې نه قبلوي کنه پیسې تری ها تحقیقا لمال ابتلاء د پوره ثبتول د منې د امتحان چې منات امتحان په شروع شي ولا اختیار لهما سبي اختیار نشته د مجنون اختیار نشته کله مې لوړې خو نوټینه بجا کو شریف خان سره کنه هارو بس نوټینه نوټینه بجا کو بل سره اپ دې سپیږي کنه ساتي ده دا سره ده لعدم العقل ځکه چې کنه عقل یې نشته بخلاف الخراج په خراج ماور کې اسخه وزکوت په خلاف ته کلنګ نه لانه مؤونه الارض اخو د مزکه کنه ته ونده مزکه مؤونت ته مؤونت په چې هغه سبب دی بقا دي شي هغه سبب هغه مور چې هغه سبب دی بقا دي شي چې د پیسې ولګوي تو ته به د خای در پوت شي خراج هو کنه د مزکه مونت تا کلانګ بادشاہ دنه وخلی مزکه کلانګ دا ټیک سره کوا چې دا غ ټیک سره پرې کوي به دا مزکه کنه کدای شي د مزکه تولوس نه ووزي ا بادشاہ په دې سرحدې باندې فوجي نه چولې دي ا طرف ته هندستان ته فوج ولا ده ا طرف ته چین ته چولا ده ا طرف ته کنه روسا چولا وي افغانستان ته به چولوي چې دا کافر کنه رونو شي کنه او دا مسلمان در للیټو کو دا خپل ملک خلک نه لیټ نه کو په دا باندې خرچا کړي په دې فوجي باندې کنه په دې عسکر باندې اې دې هو بل کاروبار شته په دې مرچشه ته یور نو سي کنه ټول عمر دادی کنه د مې ځای کا پارا مند خپل خبینا کی خپل تجارتینا کی کنه فاصله کنه قرار با کنه څه کلو سوشي ورل کنه کنه سمره دشمن لري کنه کدا حکومت پوسه مې پسار نه و خو د خلکو به سره کړی و یو ملک په بل ملک سره خېږي کنه نه به دا پس نه پته و بلکې د مزکه باندې ور پته په مزکه نه به ورل کړی وای کنه نه دا کنه کلنګی نه چې دا مش کنه بس ها کلنګ نه وبوسي کنه په دا باندې خرچا کنه دا په دې فوج باندې لګوي دې فوج تنخې کنه دې دې کنه هغه پرې کوي دا مش کنه د مزکه پته شوې دې پارام باندې کنه نه دا خو مولات ته دې مزکه مزکه یې ګټه کستا وکذل غالب فی العسره او د هرنګ غالبا په عسر شا معنا د مؤلت تو د لسام یوجه چې وبو سی کنه یا غنمې جوړې نه یا د نره فصلې نه د لسمه حصہ پاشه عبادت تاسو خو معنا د مؤلت په شي ضرور ده کنه زیو ته مؤلت ته په شي ټیکس معنا ده په شي وما لا عبادت تابع د عبادت معنا په شي تابع ده عبادت تاسو په شي ځکه چې ورکوي به خلک ته ورکول شي چې چاته زکوت ورکول شي وسره هغه فقرات ته مساکین ته چې کوم زکوت چاته ورکول شي آی مصرف ته معلومیږي چې دا شی بد منه دو دا د محتاج خلک ټوله په چلېږي او غالبا په شماله دې مونږ ته امانه دې بد په تابع دو ځکه چې دا فقراوي ته ورکول شي مساکین ته کنه لکه پر راشه کړه چې لونای ریخ شي پیدا به چې دغه میاشتې رضا په دبو نه بیاشتا ټوله میاشتې ونای نه شو په دې باندې بوندا به دې کوز زکوت سره چې په دنیم کول شي ریخ شو وعن ابي سفر من انه يعتبر اكثر خوله ابي سفر روایت ته چې متبرج به اکثر کول کنه ککول ډېر کول ونای و نشي کنه پوته و چې دا یې ریخ شو دې کو زه قوت نه خلوص تا او که په دا کول شي کنه لکه له ونای و کنه ډیر ریخ شو کنه به زه قوت شاپه باندې زه نه وی چې نه مطلقاً کنه چې یو ورځ پوت بیا په دې کول شو دا ریخ شو کنه په دې کول خود په دروغلو لکه ریخه سره سو کنه چې یو دې ریخ یا ټول رمضان ټول میاشتې زړه په دې باندې روله په دې نیم کور شدا یې ریخ شو کنه زکوت صاحب باندې یا عارضی له ورته عارضه معنی کا چې اول چې بلې دوه ولې ریغ و ولې له ونای نو بچیر ته کنه دای له ونای شو یقول په سار شله ونای شو له ونای شو کنه او پیرا کو له ونای نشو کنه چې په نیم کور شدا یې ریخ شو کنه زکوت صاحب باندې وعن ابي حنيفه رحمه الله دا روايت مذهب ده دا یو شای خو موجود ده چې بلې ده خو لیونای ده اصلي ورته ده کنه ایس کنه په پنځم او د کول کول په پنځم ورځ په لسم ورځ کنه دوه مې بعد دوه مې بعد ریښ شو دې نه به د کول شریکېږي کنه ایس په نو کول دې نه شریکېږي امام سره نه یو روایت ده بمدد سبي اذا بلها په مدد نه بلېږي چې بلېږي شو امام شفیع سمي چې نه زکوت په باندې فرض ده کاردا دی په نه خو زکوت صاحب نه له تحقق کې سبب دی د واجب د وجود د سبب نه و ملک نصاب نامن چې هغه چې څنګه کېدل دي د نصاب نامي د سره نصاب نامي ده هغه مالک ته د پیسې بالکل د دي د یو لاک روپی بالکل د دي کنه هدا په قبضه شې دي یا دنیا ملک ته را کبتن یا ملک ته کول پر روغلو نه زکوت په دمن پر دا کړی دا کنه خپل پر کوي ولنا انه مشهور بحاجته الاصليه دا نصاب مشهور ده اذا په بنيادي حاجت باندې نیول شو ده بنيادي ټوله پر کنه پر تلیدو مشهور ده په حاجت اصلي ده باندې په اوته بر معدومن نه دا ورک فرض ده چې دا نشته كلمه المستحق بالعطف لکه یبو چې آه کنه تیورې وي او حق دوري وي د تندې کنه پرې کولې سړی دا یو پتکای کنه چنګل شي یبو سره وخت دي چې کچېره په دلیار شتره شو کنه په سفر روان د پلیار شتره به د یبچ شو شوق ته پر ایبره ونه کړی دي کنه هل مزو وخت پرولو یبر سره سره او د شوق له یبدي دا خو د غریب شوق ته شي دي کنه په دې یاره شي بنه پوي د کېږي نه دا یې په نشته باندې پاره دی کنه زکو علم او دسه په حق شي کنه دا یې تبین وته راو ده ځکه چې ته نه به منې کوي کنه هغه حاجت اصلي ده هغه یې بچې سمال نه کو کنه ویني شي به خو به کنه تند مړ شي د هرنګ دغه پیر یې پیر په کول د حاجت اصلي ده حاجت سي ته وی کنه چې ما وعده لده فی العلاقه هغه ځون نه په دې باندې مارګ بچ کوي کنه ا مارګ نه په دې باندې ځون خلاصوي حقیقتا مارګ وی یا کنه حکمن مارګ ده کنه تقدیرن مارګ ده کنه دې ته حاجت اصلي دي بنیادی حاجت بنیادی ضرورت کنه ا د سیاسي په کار پټي ول چې کنه ری وای چې روټي یو کپڑا مکان کنه روټي د انسان کنه بنیادی ضرورت ته بهر د خروق نه بهر د شوق نه د میشتو کنه گزارانه کیږي مري یو د خلق نو کې دوی د خلق نو درې د خلق نو کې د نه بعد خو به کنه بهر د خلق نو شي پیدا درنګ کنه کپڑا دې کا ساجلان هغه څه شي ګرځل کنه صاحب مورېږي مړ به شي روټي شولا کپڑا شولا درنګ مکان شو کنه د اسمون چات دوند خو سیک وحشي تر ولا سړنه ورمنه به کې بیمور به شي مړ به شي کنه نه روټي کپڑا مکان د بنې دې ضرورت نه دي هره بغیر خو کنه انسان مري قرضه یا د هغه شی د قرضه ځکه چې دا کله په پردي شی پیسې در باندې کنه او چې ورکوي نه دا به د ونسی راپورټ په وکړو چې په دې مې قرضه دو کنه حکومت به د ووري کنه جیل ته به د وچوي کنه یا به دای کنه به به دیو به تړي کنه د حبس او د چکنه اچا په کای شي کېدل او په دې نوم باندې چې بګنه په دې باندې پیر ده کنه دغه د پسند پر دغه یو مارګ ده کنه تکبیره دا مارګ ده نه دا کنه پیسې چې د سره دي او ټول په نه قرضا شي د ډیبه دي کنه د مر قرضا ده باندې کنه نه دا ملک تام نه ده کنه ملک تام نه ده یدن خو ته دو کنه قبضه خو ته دو کنه خو رکبتن ته نه دي کنه دا پر دې پیسې دي وثياب البذلة والمهنة ودا مشابه لدغه مول ای جمعې د کر استعمال سره او د جمعې د مشقت سره مهنت مشقت ته ویل شي دغه استعمال جمعې دا قیمت لري که نه یا د مشقت ولا دوه درې جوړه که نه پکې جوړې د کار د مشقت خط دی وي د استعمال خط دی وي نصاب ته رسېدلی که نه دوه سوه روپۍ ویله جوړېدلې که نه کولا په تېر شو په دې زکوت نه شته سکه زکوت نه پرې ملي ځکه چې دا خو که نه خپلې مشغولې په حاجت اصلي باندې په دا خو زه خپله باندې دیا ټوله که نه پیره کوم لندګل تېب نه زور باندې بچ کړه د سړو نه غرمنه چې دا نه وي بیا که نه ا سړو د غرمنه که نه بیا سایي که نه پوتې کړي دا نه شي شمېرلی د هر رنګې دا دی نه پیسې چې په قرضه شي دي به وي وان كان ماله اكثر من دينه زكى الفاضله اذا بلغا نصابا که د مول ډیر و په پیر نه پیر اصلا باندې خو مول یې ډیر ده په پیر نه چې پیر ونه پرې کو بیا به د مره پوت شي چې نصاب ته رسېږي بیا زکه الفاضله زکوت په بوسي دیږي بچات اذا بلغا نصابا چې نصاب ته رسېږي بالفراغت الحاجته په فراغت سره د حاجت نه ځکه چې دا د حاجت نه فریغه خلوصي دي په دا شکل حاجت نشته ده دا د حاجت نه باج دي حاجت مته وسو لکه چې ما یې ته بلالا کنه حاجت اصلي حاجت اصلي چې مشغولیت یې ته ویل شي یې ملتکا چې په سره دای دې کنه حرکت نه و د مرګ نه کنه زون دفاع مونږ کو دا خبره چې کچېره یو سړي د پیسې چې لکه څرنګه چې کنه د سره یو لک روپۍ وي خو په دې شي قرضه وه یو لک زکوت نه سبه ځکه چې دا حاجت اصلي دی پر ایشي دی پاشه مشغوله دی ایو سره پیسې شته خو په دا به دای دونا کو دونې پر ایشي دی غنم یې نشته مس پرم ځکه نشته په دې باندې کنه غنم جوړ کو یا غړیون په منو کو چې نه په منو کنه اې دې پر دا یشي دی ا چا نه د قرضه وختي وا ا چا نه د شای په پیر باندې کړه دا چا د کنه شای حلو کړه دا کنه چا نه د ګاډه وشتله دا کنه او آیا در باندې راوړل چې مونږ د ګاډه خراب کړه دا مو د وزام یې مړ کړو کنه د حرکت زمان دا یا د قرضه نه وخت وختي وي یا د چا نه په پیر باندې شای کړه و کنه او یو د شای په پیر نه دی کنه هبل کو زکوت په تو باندې کنه پوتې و یا سسیا و در باندې پوت دا یا کنه چیرته کنه که پرې در باندې وشي د قسم د کنه د زهار کې پرې در باندې وشي ا دې پرې نه دی کنه اس پیسې شای سره خو کچېره کنه هغه بلکو زکوتو ونه وګوسې به د شاز نصاب کمیږي یا بلکو یا لیا څه کول زکه سبزیان پر چاونه وګوسې به د شاز نصاب کمیږي کنه یا کې پرې ولا دا کیم پیر وشای کنه چې هغه پیر منع د زکات پر نو چې المراد به دینن له مطالب من جهات العباده هر پیر نه وشي مراد د دین هغه پیر دا چې دې پر غوښتین کوي په بنګونه شي په بنګونه طرف نه والمراد به دین له مطالب من جهات العباد مراد پر هغه دین نه چې دې پر مطالب وي دې پر غوښتین کوي د جهات بنګونه طرف نه اته صحیح دین دي صحیح پیر وشي کنه غیر صحیح پیر نه و د خلی په خدای نظر کړی کول په تیر شو زکوت صاحب شو کنه زکوت صاحب باندې کنه دا یو سل دی په په دبو نه پیرا دا نظر ولا پیر دا به وبوسی په دی وجه بده کنه خدا غا زکوت نه منې کوي په دې زکوت شته په دا غا شي پینځری په زکوت تا دا دوی نیمه په خو بالکل سالم اوسې دی په یو دی کنه او دا دوی نیمه روپی په دې بل سل شي چې دا نظر کړی دی کنه دا د زکوتو ول دی دا کنه نشي کوم ول چې مولا خو پیرا دا سل روپی خو دا خو دې نظر ول دی مو سره خو پیسې سدي پی کړی نظر ته پوت شو خلی کنه دو دوی نیمه کم سل هغه نظر ته پوت شي دا دوی نیمه کم دا د زکوتو ول پیسې دی کنه ا نظر دا نشي خرابوله ځکه چې ټیک په نظر یو پیر ده کنه خو دغه چشتان نشته سې کې دنه وړي کنه خدای په کلو درته وینا چې مو پیر وکړه کنه نه خو کنه فقرا سې کار نشته چې ولاګه چې پتو پیر ده ته لازم شول هغه پیر مشته لازم مشته وکوا چې کاته نه مطالبانو کې ته تنګوي کنه یا ته تاړي پیر یا ته ویژنی یا پیر سپکوي کنه نه دا نظر ولا پیر زکوت نه منې کوي دارنګ ول کفارات قسم کفارات او د زهر کفارات او د قتل کفارات کنه سمره مختلف کنه کفارات دي یا کنه حرمه جنته ول کفاره دي کنه اگر باندې وشي دي کنه هغه یې ثبت وکړي او بوسه بیا کنه حساب کمیږي خو هغه حساب نه کموي کنه زکوت به وبوسه ودین زکات مانعون یا زکوت ولا پیر هغه منع ده حال بقاء نصاب حال بقاء نصاب شه ا ت و س ر ا دوا سوري بي وي بلكل په تو باندې پنځري په زکوتو هو د نیا سره شاش کولا په تیر شو دویام کولا په تیر شو زکوت په لاسي پی وسه کته مر به وسه و چې نه په دبه زکوت هغه پنځري پیدا کنه په دې کې دوا سوري پیسې دې بلکې نه پنځري پی کنه ا زکوت په پیسې په شپ زکوت په شپ پرې تا کنه نشاز سره نصاب پیران د شاز سره پنځه کام دوا سوري پی دي شاش کورنا په تشوا په نصاب باندې په پنځه کم دوه ستر شوا دا په داسې پندري پیځ زکوت دي زکوت اگر کا د کنه خدای په حق تا کنه خدای ورکړه بندګونې ته ده هغه مطلب شته دایم زکات معنی ده په حال د بقا د انصاف شه لانه ينتقص بانصاف سره انصاف کمیږي دا پندري پیځ وبسې پنځه کم دوه ستر پوت شي وکذا بدر سلاکم دارنګ دې سلاک نه بعد کتو په کوز هلو کړلو کنه بل کول د دوه سوري پیتو سراوي پنځري پی زکو تر باندې ورولو خو دې نه یې سره شاز کنه دوه سوري پیتو سرا دي کور په تیر شو کنه خدا پیسې ته په کوز حالو کې کړسې په وخړل سره په وکړل کنه ختم دې کړې بیا په تو باندې زکوت ته کنه هغه پنځري پیدا ا د و ي م قول زکوت په توبه د نرسي خلاف ل زفر رحم الله خلاف سره ته مزبط ده فيما په دوالي شه ولي ابي يوسف ثاني او امام ابي يوسف له په دویم شکل خلاف کړه ده په استهلاک شه امام يوسف سره ویایي دا فرق و چې بالکل زکوتري په تو سره دوا سوري پي دي پاشه پندري پي زکوت و ودن يسلو شرط نه بیا کول په تیر شو و نصاب تو سره شتایا موجوده ده کنه باقی ده بیا دا کنه حالت بقا سي کنه بقا دې نصاب شي دغه خو نصاب خو تو کم د پیرا خو نه ده پنځري په خو زکوت په شه پرته دي ځکه چې نصاب به کېوي که نه بیا دغه مترب شته کدای شي چې تونه پښتنه وکړي چې زکوت پرې کا بلکې نه زکوت نه سره کتونه مطلبه وشله بیا ته دغه دوه سوه روپۍ نه در پیدا کړي بیا پنځه کم دوه سوه نه جوړ شي په خلاف پېږه نه چې استهلاکي وي که هلو کې کې څه تونه سک مطلبه نه کوي چې مطلبه نه دی نه کوسې کو نه یې نه غوړي ځکه چې زه پر نصاب شته نه او تو پکوز حلو کرا دا نکن ان حساب تو سره وو کول پتر شو تو پکوز حلو کول کنه اشار کو زکوتا په تو بنشتا هغه پیر منه انده امام زفر صاحب دا غفار کو کنه امام یوسف صاحب او امام زفر صاحب کنه په دواړه شوی یي چې کنه حساب بکی دا زکوت حساب باندې کارو کړل دا زکوت حساب باندې نه زکوت نه سمې کنه حساب بکی ویل حساب باندې کنه حساب حلو کړی حساب باندې کنه ورشه ودایم د زکات منع ده دا زکوت زکرا دا دا پیر ولا زکوت ولا پیر زکوت منع کوي زپر سبي چني منع کوي چې تو سره یو نصاب موجود وي بلکې زکوت په شپې پریتی کنه هوته ونی استلو شاله کو نه پور په تیر شو رغله بیت کول په تیر شو تو زکوت نو وسو شاله در باندې رغله درنګ چې تی حالو کې بیا په تور غلا ده کنه تو حالو کې کړی دي کنه کول رخ پته شو ده په دوه دې خلاف کو ولا بيستنا في ثاني على ما روي عنه لانه مطالبا زكاه جدد پر مطالب تا وهو الامام في سوايمه دا پوس پر دلیل دا چې دا دین د زکات ویلې منع ده ا تو سره نصاب موجود وو بلکل کنه 200 روپۍ د سره وي پاشي پنځري پي روغله یا تو سره سلويش تو کنه وزې مې جره مو موجوده وا پاشي یو کنه وزې مې روغله خو نه دې نه وخستا کول کول بیا په تیر شو ا دویم کول زکوت ویل نشته دا ویل ملک مو وی کنه وای چې دغه مطالب شته ا دغه چې شتان شته اگر کا زکوت ته فای په حق ته مطالب شته په بنګونه شي وول امام فی الصوائم چې هغه بادشاہ ده په ځناورې شي اذا نور زکوت ابا تاو بوسه بتنو بوسه خپل به پر نکار مقرر دي چې اته عامل وي توي ای عامل داس مرتبه وی لکه تفصیل لور ا دې پر وی کنه چې کله کوټ ترې پر مې چې سلام خپل ګرځي کنه چې زکوت رو کوا زکوت رو کوا زکوت کنه چې نور کله سیده کنه بیا یې تړي نه دا کنه دې پر خو کنه چې شتان یې شتا ځکه داغه پیر مش پیر وبرو چې دا پیر ده کنه داغه ملک مویدنه و نغد زکوت ایګه سکته نه غوړي نغد زکوت خو ته په خپل وبو سي فقیرو ته مسکین ته اخو در خبران ده و چې و نائب فی اموال تجارت او نائب ته امام ده په اموال تجارت سره ا دې بادشاہ نائب ده کنه چې کی مې تجارت مونږ دي سره دي سپینزر دي نغد دي تجارت مونږ ده کنه پاشه کا بادشاہ نشته غي مقرر منشي اشتا فان الملاک نوابه